دغه راز دوی پوښتنه کوي، وايي که له سري څخه د سهار لمونځ قضا سي د سهار د سنتو راګرځېدل بيا څه ډول دي، يعنې راګرځي او که نه؟ حضراتو د سهار لمونځ چې قضا سي ستاسي څه خبره يم چې دا فرض او سنت دواړه مراد دي که مو يې کړ سنت مراد دي که مو د سهار فرض په دا خپل وخت کې وکړه هغه سنت پاته سوه هغه بيا قضا نه لري. وروسته تر فرضو هم قضا نه لري، په زمانه کې د څاښت لس بجې، یوولس بجې، تر دغه وخت هم قضا نه لري، ماپښن و بله ورځ هم قضا نه لري. او که داسې وي چې یو سړی بیده شوی دی، د سهار سنت او فرض ټوله جنې پاتې شوه، که چېرې دغه سړي دغه د سهار لمونځ په زمانه کې د څاښت کاوه چې د خوبه راکښیني لمر خو راختلی وي بیا اودس تازه کړي نو اولا به سنت کوي وروسته تر هغه به دوه رکاته فرض وکړي دواړه راګرځول غواړي که هغه سنت دي او که هغه فریضه ده او که داسې وي چې د سهار لمونځ فرض او سنت ټوله پاته سوه ده بیا په ماپښین کي یا سبا بل سبا دغه لمونځ راګرځاوه بیا نو تنها و تنها هغه فرض قضا لري تر مرګه یې وخت وي هغه سنت فوت سوله د هغو وخت تیر سو هغه بیا قضا نه لري همدغه مذهب دی د حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله علیه والسلام